بسم الله الرحمن الرحيم قال وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يحتسب فيه أجر العمال ونفقة البقر ولې غيون وي که نه غيون به غيای به مشقتګري ستله غيان به وي سره پابندې به یو یې کړې اس ټکټر دی که نه ټکټر په شګر دی په ټکټر باندې پیسې لګې دي امزکه چې ستنه پیسې وخلی په ګنټه یې سوب ده دارنګه ته هم په پیسې باندې سایر وکړو کله کله په کیر شه ته هم نه په پیسې باندې وکړو دا خرچا دو او دا خرچا دو کنه زنه حال کې بوهې دې پر سب کې درون نسی آیش غیری یا ګوټ ته پر کنه کلا چې کیم سسر بوهې نه دی ګوټ کوي په خپل نه پر سړي دې پر مو کنه مشقتیون حل کرون سی د مردوري بیوټ نه دی وشه نه کنه مزکه په سب کوي په ټاکه پښ لګیا کو په پیسې ور کوي سره په پیسې باندې کېږي لاشتي ویلې کله کله کنه حاکم پیداوار چې وشي کیما فصل چې وشو میوه چې وشو لا یا غلا چې وشو لا کنه د خرچا چې دنه پښوی دو د خرچا به نه بوسه بکی چې پوت شي کیم صافي هغه نه به وشرو بوسه او کنه اوش په دې ټوله شي کنه خرچا ما چا به کاټ پنه ونه کې هدې مولا دا مسله وکړه کول شه هر هغه فصل شای چې نو کوي د کوي د هغه قسم نه چې پاشه اوسر ده نبی سبیجی پاشه کنه اوج اجر دې مشقت غریه و نه فکا او خلچا د بکر دا به نه پشي سبيږي بلکې د ټولې نه به وشرو بوسه کنه دا به نه وي نه منفي کوي ولا تر مؤونته خلچا به نه وي نه منفي کوي نه به رفع کوي کنه بلکې د ټولې به وشري استل شي دا یې سب نه وي ته چې ټول اول سره نه حساب کړی چې دا د سری حساب دا د ټکټري حساب دا کنه او دا د لښتې وی لیکن خرچا دو اغلا دمر غلا ونه کټ کا ا ت و پنځه زره یا شپږ زره خرچا شوي د په دې کول شي دا پکې نه دا غلا به نه کاټ کړه ا بکی نه به غسل وبوسه دا ستنه کې بلکې د ټول نه غسل وبوسه لأن النبي اسم حكما بتفاوت الواجب لتفاوت المؤونة فلا معنى لرفعها حاصل دا دلیل کړه چې د خرچا په خپل شریعت اول نه خپل ونه یې سکنه یې سلیدو شریعت د خپل یې سب کړه دا کنه لان نبي سم حکما به تفاوت الواجب له تفاوت المؤنته نبي سم خپل حکم کړه دا په فرق دی واجب باندې ټول مزکه یو کنه پیداوار شي کنه یو نه منا حکم نه دا 50 عشر دا 50 نصف عشر دا 50 لا سما دا 50 کنه سلام یې شدا دا تفاوت مؤنته وجنا د فرق د خرچه د وجنا چې په کیمه مزکه باندې خرچا کېدله پاریټه پړه کېدله فلا معنى لرفع نشتا كان وجه ونشتا منا درفع دي مؤنت چه بیا کنه میخوا خلچا بیا بنا لري کوي ځکه چې دا سې کنه کدای شي چې بیا تفوت ختم شي اشاره چې کوم فرق راځي فرق ختم شي مثلا یو مزکه دو بارانی مزکه دو یا نهری مزکه دو په نهری پړه کېږي په بارمه پړه کېږي شل یې ځای غنم یو کړل په دې شو سر دوایې ځای ده نه شری چې خچاوي نه منفي کې خو شری له پوت شو صافي پاشا وشت نه دا دوه یې ډیر غلو نه هغه مزکه هاي کان چې باراني مزکه وای بار په برمه یا په ویلې پړه کې دا پاشا دوه یې ډیر په پاشا دوه یې ډیر غلو کنه په دې شو فرق نه غلو حالانکه شری کنه فرق وشاله وکنه چې پاشا ده کنه شری سلام دا او پاوې سلام ده کنه ا باقي چې حجاوه نه منفي کې باقي نه خو به کنه اوسره بوسه پښه نه شو نو نو اوسره بوسه انا پیرا کنه اوسره بوسه چې خو د خرچې نه ما کنه ما سوادو به نه چې اوسره بوسه کنه خو هغه شری یې سپی پتر په شری شي په کنه دوی یې کوتر لو په وشاد دوی یې ده نه هغه فرق چې شری جوړ کړو ته فرق ختم کړو کنه و نبی سم کنه دغه واجب فرض و شلا چې په دنه شلام ده په دنه شلام ده کنه تو کنه ونه شلام جوړ کړو خو زنه دوی شي کنه دغه مسله کنه نه نقصان جوړېږي یمې سم ځکه هو کامې کامې دي دمره غلې نه وي دا کیمه مرکینا شایکه چې هغه شي کنه ابل چې سان ولا کېټه ولا کنه کسا یا د افغانستان ولا کسا کنه بوهینا دی د معنی بوهینا دی خربیزه بوهینا دی یا د پنجاب په لکه د امبونه ټول کولمبون کنه چلیږي ملټي ودر چلیږي لوی لوی بوهینا دی کنه او په باندې ډیره غاټه خرچا کړي دا میوه چې په خیر شي کنه د انګیرونه ولا یادې کنه معنی ولا خر دا چې کله په خیر شي د هغه کنه مشقت دغه مزدورونو تنویری په سبب مزدورونو په شه هغه مزدورونو کړه دغه مړې شي کوي یا دنګرون شي کوي په آرام آرام باندې کنه په ریاض طریقه باندې او کارټینا به تر کړی وي د بوخ چستن روزانه یو یو ګاډه دوه دوه ګاډي ونه وځي کارټینا په پیسې به تر کو کنه مزدورونو په پیسې لګیا دي هغه شي کول کو زنه لګیا دي کنه کارټینا پې کوي هغه ډکوي بندوي پنجاب ولا یا د کټ ولا سرویر سره ولاکا پنځه پنځه لکه په کنه خرچا کیږي په میاشه ای بوخ کشتن امیر د خلاف کتبه شه دیګه څه ذکر نشته صریحه جزیا نشته کنه چې داغه زکوت په اوسه به د ټوله سر شي کده خرچا د ونا کار شي هو د شوفي په کتبه شي کنه مسله شته امام شفیع په فقه شدا مسله دو چې خرچه په دوا قسمه دو یو مؤونه تو زرع دو او یو مؤونه تو زکات او زکوت ولا خرچه کیما خرچه چې کله په زکوت سوی دو کنه اخر چا به ونیستل شي او کیما خرچه چې په فصل باندې شوی دو ابه نشي استل کنه شافي هغه نه وبوسي دغه مسله ده چې کنه بوخ چشتان یا د فصل چشتان چې کله کنه هغه غلا تقسیم کو دین عشر وبوسي دا عشر بدای رسوي کنه دا د کنه عامل ته عشر تر سوال عامل عشر به تول کچدارو را کنه تحصیل ته راوړه دغه اوس دې در ورسوه ډاټسنی ویل ډاک کړل کنه ګونې وی تر وکړې ډاټسنی ویل ډاک کړل کنه دا هو شر دا خو دنه دی دا اوس یې کنه یې تحصیل ته رسولو کنه یې ګودام ته دې کا جمع کولو کریا په ولګه دا پندیونه په ولګه دل کنه دا به دای وینه وړي چې دا خو مو کنه دا تو غلا و د فقیرونه غلا و د خو مو غلا نه په خرج مونږ خرچا پښوي دو کنه ابي وینه واپس کوي و نه کاټ په کو کنه د وشر نه دا دې کا کنه اې دې کا سړی نه د زړه خرچا په وشر باندې نه کیږي کنه وشر کلام متعلق شي په فصل پر وشر کلام سي اي وخت امام حنيفه سبي ک چې عسر اي وخت نه پر متعلق شو چې هغه میوه ار پیدو شو د ګلونو نه کنه میوه پیدو شوله او د افتې نه بچ شوله نه اس خر پیش نہ اس یا میواد حتم دو بچکن اس کو نہ گلو نروزی خدا یا خط خطرہ شدو چې په باري ژلې وشي کنه اذر کې بدا کې ټکېږي ختم کېږي کنه او چې داسې موقع ته ورسېږي کنه چې داش نکوله یې کنه شي ختم شي سره کوله زیړوله په شروع شي کنه اوس په دې شي دی وخت نه پارس شو کنه زکوت په شروع نه و امام ابي صد صاحب یې کنه چې نه چې کله د لاو قبیله شي کله وشو یې وي خو چې لاو قبیله شي اوس ور ته پسرتي امام محمد صاحب کې چې نه چې لاو یې کې غلا درمن ته کې کنه دا میوا درمن ته کې میوا چې کیندې کو چول شي کنه بیا اوس پر شروع چې کله لاو شي بهر تقدیر کنه اوس په دې وخت پر مطلب شو دا نه کوي چې کیما خرچه به مونږ کې دا زنه په زکوتبو نه خرچه کې دا ټوله ختم وندو ټوله غلاندو زنه خرچه زکوتو زنه خرچه ته په خپل پاسو کنه کی ما خالچا چې تونه په زکوته باندې کې شو فیو کې چې هغه به نو بوسه ونه کاټ کا امن اوله تو زکات او کنه امر تزرع نه دو مثلا دا دی ګه کنه پام دړې شي به د ټمټر چې کیمه کې بوهینه دی ټمټر دی ګا بیډې دی کنه دی کا سبزی وشي کنه په امزه که څنګه اړیک وای قیمت کم ده که دې کې کوم سبزی په باندې دوري په باندې شي به ګرونه خرڅېږي که نه هغه که چې زکوت نه وبوسي دې بنډۍ نه یادې که نه مرچ نه یادې ټماټر نه هغه فقراوې ته لږ کې نقصان ده پښې په دې کې شي په دې باندې پیسې کمې شي دوی ته خدا سبزي ارته ډېره پیدا کېږي خدا دې که زکوت نه ولوي سلو د که نه کرټینه ډاکل ي بخششتان چې سمر خلچا په دې زکوت باندې کنه پوښه شوې دو نه یې وخت نه کنه چې کوم وخت نه په دې پر زکوت پر متعلق شو ده ای وخت نه خرچا مشترک راونه دو ځنه کنه خرچا په دې زکوت باندې کېږي په داسې په زکوت ده ځنه خرچا ته په فضل باندې کېږي کنه اما اونه تو زکات چې کوم خرچا په زکات شوی دو کنه اده ونه کاټ کو اده ونه وبسي هغه یې څومره ګوره شي خپل بوب نه څومره شي که چې مو سمره معنا کنه غلا واد یا سمره کنه سره یا سمره معنا کنه ساده غمه واوا هغه سر په صاحب انداز باندې یمن پیسا باندې کنه خرچا تقسیم کو کنه زکوت سمره ده پشه زکوت سه منا پشر ولو کنه اګه تا چې کیمه خرچه تقسیم خرچه تقسیم کو پسره باندې پمره باندې کنه په خپل انداز کنه خرچه کټ کوي شي اګه زکوت نه امنه کټ کو په دې خرچه باندې خو دغه قیمت شو ده کنه دا زکوت قیمت شو که هغه وخت کنه په ونه پر چې د میوادو کنه هغه وخت غته وی ا فقرا و ته چروشي ته کنه پدا شي کنه لسمه حساب توستو د لسمه لسم سر تو سر خپل ته ورې به شي کنه ا ټکټر چې پښه ګرځاوي سره دو تخمینه دی په پړه باندې دو کنه چې څه پرې میوا شوې نه وي دا چې کی مخرچا دو دا به نه ونه بوسه کنه هدا وټه به د ټول نو بوسه دا کنه چې کله میوا پیدا شولا غلا پیدا شولا دینه بعد کنه پاپره وسه پر متعلق شو چې وسه پر سره ولکنه بیا دې کا تقسیم کړل شي د خرچه قال تغربي انه ارض مشرن فعليه العشر مضاعفا تغریبی که دا کفر ده ا د عسریم ځکه وه بیا په ده باندې عسر دوه کین ده او رفا ده که بجماع صحابه ته رضوان لم اجمعین مریم شو دا حکم په اجماع سب کرام سره الله پاک ته ټول نوځي شي او مریم فضل سب کرام مصلحت دار سره کړو کنه ا دې سره چې کیم شي چې مسلمان نو خلې مين عاد وګین وخلا بیا د مسلمان دی عسریم ځکه نه یو عسر ده یا نصف عسر ده سلام ده کنه دا یو عشر ده امریکا والا د مسلمون وا به د عشر تجربه ونه وکړه لکه څنګه چې مسلمون به یو عشر پر کوله دای به یو عشر پر کوي لان الوظیفه عنده لا تتغیر بتغیر المالک د امام محمد صاحب اصل دغه ده کنه چې د مزکه وظیفه نه بدلږي په بدین د ملک سره چې چشتان یې بدلږي مزکه وظیفه به نه بدلږي هغه به کنه که عشر و عشر ده او که خراج و خراج ده درې قسمه کېدل شي مسلمون ده زمي ده تغلیبي نه مسوا زر زمي ده او یا دا زمي ده خو تغلیبي زمي ده چې په ده باندې اوسه دوګي نرسي نه خریدور په درې قسمه ده مځکه په درې قسمه ده که نه به دا ټول نه قسمي نه جوړېږي مسلمون ده ا مسلمون نه مځکه وکړله هغه اوسه به پرې کوي هغه چې سر بیا اوسه پرې کول دی به اوسه پرې کوي مسلمون دا د زمینه یې کنه مزکه وکړه کلنګي مزکه مسلمون به کلنګ پرې کوي اخر راځي په چې کیم کنه زمي پرې کولو اصل دا د دې څنګه کنه چې په تبدل د ملک سره چې مزکه وظیفه به نه بدلږي کنه خو امام صاحب دا قید لګوي چې په چشتر مو د وظیفه چې اطلاعي شي دا دو ته مسلمون کنه خراج ورولو اول سره مسلمون خراج نشي تلا هو چې کلنګي مزکه وکړو کنه به دا پتل شي دا اول سر نه ده کلنګ په یین کنه په کافر باندې چې مسلمان دې درڅي خو اول سر نه کنه او دا اول سر نه کنه دا غدای ولګي د زمين مزکه کو کلنګي مزکه کو دا غړندای ګوړي ته خپل ور وچولو کنه نه دا ښه مسلمان بیا کنه کلنګ پرېږوي مسلمان دا تغلیبی نه مزکه وکړلا هغه مزکه چې تغلیبی وکړ د چن وشت پرې کول مسلمان به د چن پرې کوي دریم دویم دا غدا کړه چې زمي ده ا تغلیبی نه مسوا تغلیبی نه زمي دي کنه خپل قسم نه زمي ده ا زمي نه مزکه وکړه دای به حق لنګ پرې کوي زمي ده د مسلمون نه مزکه وکړه مسلمون خو وشرو دا ته به وشر نه پرې کوي دای به کلنګ پرې کوي کنه اگر که اصل دا ده کنه چې زمي کنه پتا بدل د ملک سره وظیفه نه بدلږي خو هغه وظیفه چې په دې ملک باندې اطلاع شي په مسکنه زمي بون هو شنت لا زکه چې وسر هو کنه پاشه منا د عبادت ته ودای هو کافر ده ا دوته به د وظیفه بدل شي کنه امام محلفا صاحب وی کنه امام ابو حمد صاحب وی کنه بدل شو کنه دا زمي به کنه به کلام پر کوي اگر کوم سمون نکړي دا او زمي دا کنه تقریبا هم زکه وکړه چې ضعفي دو دای به کنه ضعف او څه پر کوي زکه چې هغه کلام نه دا یو لري که بدل شو کنه تقریبی دا تقریبی نام ذکر وکړه هغه کنه مضاف عشر ده تقریبی دا د مسلمان نام ذکر وکړه مسلمان یو شپر کو دای به دوا شپر کوي د سره رسول خدا شوی دوکان چې مینه تر به دوګین وخصل شي او تقریبی دا هبل زمینه هم ذکر وکړه چې به کنه خراج پر کولو کنه دای به کنه خراج پر کوي نه بدل یا خراج به دا پر کوي دای که یور بدل دي چې مسلمان نام ذکر وکړه کنه هغه به بیا د چند ور سروي کنه نه راو کته ری بیم زکو کا د چند او کا زمينه او کړه کړه خنه خراج ده بل بدلی اپو زما هته چې تیلیبیونه له عرض عشن تیلیبی وکړه چې دکن عشریم زکو به په دبن اوسه دا خود وګیندا فإن اشتراها منه زمينه مزکه تقریبی دو کنه چې پاشه مضاف او سردا او مشتری نو ته زمي ده کچیر دنه زمي وکړلا بل زمي کړ چې آت غریبی نو فهي على حالها دا مې کې په خپل حال باندې دای به مضاف وشپ کوي کنه هند هم ګونډه په باندې لجواز تذهيف عليه في الجمله ځکه چې و دا تذهيف په زمي باندې کنه په یو مکاشد مکینه في الجمله په زمي باندې دوه ګینه تل شي كما اذا مر العاشره ا دې نظیر په کې لکه څنګه چې په عاشر باندې تجارت مدرو دي کنه په عاشر باندې تجارت مدرو نو کنه مسلمان چې وروړي اې مسلمان به سلو اجتماع وکړه ا زمينه به شلمه وکړه کنه نسبه او شربو شلمه ا مسلمان روبه وشوه و د رسته وشو د مسلمان د ګین ولو خسر شو کنه او د کنه ا خربینه بلا سما وشلشلا نه داسې مکاشته چې په زمي باندې مسلمان پر لبا د ګین رسې کنه دوی ته د مځکه ولا وظیفه د دوګینه شرکه چوالیا دوګیرا وا تقریبی نه کړی دو وکذا د هرنګ کنه زیف وسدا اذا اشتراها منه مسلمون چې دغه زمينه کنه تقریبی نه مسلمان وکړو مسلمان به وکړه مسلمان به دوګین وسه پر کوي کنه او اصلا ما تقریبی یا په خپل دغه ملک اسلام وروړو هند به خلیفہ د امام صاحب پر بده کنه چې تقریبی نه مسلمان تم زکه وکړو یا چې سال مسلمان شي بیا به کنه هغه مضاف وسره مسلمان بیا کلام پر کوي وقال ابو يوسف يهود الى عشر واحد ابو يوسف لبر ما يكره چنا چې دای کنه مسلمان نام ځکه وکړو مسلمان یو عشر پر کولو تلیبی با کنه هم مسلمان چې تلیبی نام ځکه مسلمان به یو عشر پر کوي یا چې د چستان یې مسلمان شي تلیبی مسلمان شي دا به یو عشر پر کوي لزوال داعی الى طائفا د واجد حد ختم دوکه دی باعث نه تضعیف ته ا د تضعیف چې کوم دایو باعث وکړ چې هغه ته کړه تغلیبیت و هغه ختم ده ولې هو تغلیبی و خو یې سم سمون کړی نو دا هو تغلیبی نه ده نه هغه وسه به مضاف نه وي یا دا چې ستنې مسلمان شو کنه قال في الكتاب وهو قول محمد في مسا عنه مبسوط محمد صلى الله عليه وسلم چې دا محمد صاحب کوله دا کنه پیګه شي چې دنه کې صحیح ده او کنه ثابت سوه دا چې هغه داسې وي کنه چې بدل به شي قاله هذا مولوي كتش اختلفت النسو في بيان في بيان قوله نسخه مختلفه دي فترشيد قول محمد سي چې هغه سوي کنه چې تقریبي د مسلمان نم زکه وکړو یا دای په خپل مسلمان شي کنه یو پر کوي کدوای پر کوي امام محمد سم قول صاحب چې مسترب ده ولا اسو انه ما بحنیفه في بقاء التضعيف صحیح ده که چې دا امام ابو خلیفه سره ده کنه چې تذیب برقرار ده کنه چې مسلمان شي دا به کنه ډبل ول پر کوي کنه الا ان قولات یا تا تا الا فی الاصلی لیکن محمد صاحب کوم نرد می وګر په اصلي تذیب شه دا څنګه جری کېږي کنه چې دغه ترکم پوسه مشتامي مو کړو کنه چې تذیب هغه طالبي چې مسلمان شي اس پاره د یو ډبل اوس پرې کوي خوا کدا ته زیب اصلي ویا پلور نه ته پدې وکنه او کدا د مسمون نه کړی ویا حدیث څنګه دا خبره د څنګه نه چلی ځکه چې یک تقریبي ا مسمون نه چې مزکه وکړه کنه اوس به پرې کوي ځکه چې د پنه باندې کنه وظیفه بدلېږي نه تذیب حدیث کې دلته جواب تذیب نو اس په تذیب شي کنه دا بدلېږي کنه لأن تذیب الحادثه لا يتحقق عنده نو تذیب د پنه باندې جوړېږي نه زمي کا د زمي نام ځکه وکړه کلا به پرې کوي کنه زمي کا تقریبا نام ځکه کلا ډول پرې کوي او زمي کا د مسلمان نه وکړه به دا کلا د ځکه چې کړه فزمي بده کړه هو شرط لای نشي هي نبي خلیفہ را مولا لانه الیکو به حال کافر ځکه چې د کلا دا ډېر فیټ تا او ډېر لیک ته د حال کافر سره کلنګینه په کافر باندې سي دا دې کده واجب پاده کړه بدل شي کنه هو سره دا بدل شي مسلمان او پر کول دا کلام پر کوي وعي النبي صلى الله عليه وسلم عليه الوشم مضافنا ابو يوسف صاحب فرمایي کچ مسمون نم زکه وکو مسمون یو شپ کولو زمي وکړه کنه اصل خدا چې وظیفه به نه بد جیم زکه کیم ټیک سیدا یا کیم وظیفه چې دغه به پر زمي ملک کې بدل یا کنه خدای ته دوه نقصان دي اته ته چې دا خو زمي ده په زمي باندې حوشر نشي تر دا پښو منا دې بدت ته به دا بدل شي او نه دی وکړي چې دا خو د مځکې وظیفه وه په دې مځکه چې دا اوس روغله دا مسموم مځکه ده که نه نه شي بدله امام یوسفي که چې داس پې وکړي چې صفات پې بدل کړي که نه ذات پې نه بدلوي وینه دا اوسر خو دوګین دی کو که نه دوګین دی کو دوګین اوسر که نه په کفیرې به دتله شي لکه په تقریبي باندې وی دا اوسر ویوسف مثال پر خراج ودا به کنه خرچې دي پکنه په ځای دي کنه کلام بده دا غا تغلیب نصرانی چې د مسلمان نه مزکه وکړه و دنه بکنه دبل وشل بوسل شي چونکه وشل خو نه ده اې دې وجه دا به فقرا وي تا مسلمانو تر شي ورکولا بلکې دا بکنه پکې مې چې کلاګ لګي پا به دا لګي اعتبار به طالبي د وجه کیاسه په تغلیبي بونه وهذا اولو دا غا دبل کول دا غا سوکا دي ا تبديل نه چې ذات یې بدل کې چې دا د کلام د شي کنه ولې اوس وسته کلام شي په کافر باندې کنه اوس تلای نشي او کچېره کې دغه شپې شپې چې ستانو مسلمانو هغه را په کوچ دا حق یې مودا د مزکه تو ویره وکړل کنه بل مسلمان ویره پاس کړه ا به سپرې کوي کنه اول خدام مزکه مسلمان وا بیا زمي وکړه کلام شو بیا مسلمان تر بدل شو دا مسلمان به کنه کلام پرې کوي کنه اوس پرې کوي او روزه طلبای هه یا واکه څنګه بیا پاشوا فساد دی به دی وجنه ا م س م و ن چې په زمي خرڅه کم ځکه سودو فساده شوي و که نه اوس یې پاته ولګېده چې سودو مې روندو کړي ا م س م و ن ورته وایي چې دا سودو رڼګه که ځکه چې زه ګونګورېږم سودو مې که نه فساده سره کړي وه ونه پاسې کړه هغه بیا کلنګ پرې کوي که غوښه به پرې کوي که نه وایي چې دا وشوي دو کما کله که څنګه چې اول نه وشوي وه اما الاول حال چې اول سره ته چې مسمون یې په شپار وګرځوي فلتحول صفقته الى شفيع فلتحول صفقته الى شفيع ځکه چې سودو شفيع تر وښتل کنه صفقه سودو ته ویل شي دا څه نه لکه لوړ شکه چې پمیو شي دا زمين شته کنه اول نه مسلمون لکه چې مسلمون نه وکړه کنه کانه اسلام المسلمه وه کېده کې مسلمون د ملک د مسلمون نه کړی دو وال چې دوام سره ته چې اول چې څه بیا پاشي فلانه برده دا مزکا پر ګډګل سره والخفص او سودو پړنګول سره به حکم الفساد فساد دی وجه نه چې سودو رنګ شو جوړل به یو کان لم یکون سودو دا شول کچه سره سودو شوینو دو اوله چې سنت خپل رپوت دو او بل دا چې ول ان حق المسلم لم ينكتب هذا الشراب ا دې کې به چې د ملک هر څه کړه او د بیا فاسد شو کنه هغه چې څنګه حق شته په شي کنه چې دار و پاس کار و پاس یې کنه حق ته مسمون نه کاټ په دې کې سره سره لکونی مستحق رد ځکه چې دا واجب رد ده و پاسته کړ شي کنه ګننګورېږي نه ګویا کې هغه چې څنګه سره د مځکه خپل پوتې ده و اذا كانت لمسلم دار حته یا دار حته یا خدا مضاف مضاف پرې دي اذا پات بیانې ده و یا حته تمیز ده او چې مسمون دې پر کنه دار حته هغه دار دی کنه حته وی دار حته ته ویل شي چې وطن چې دا کړه ور قبضه کدلو مجاهدین پرو لکنه او غنیمت شو بیا اول ملک ته چې بدسا دا کنه کیر ور کړو کنه اته دار حته ته ویل شي ا مسمون د پر دار حته و په اول فتح شي دا کیر ته ملاو ده پښه ونه وشته نه پښه کلان شته نه پښه کوتینه شته کنه فجعل بستانا بوغي ولا جوړ کړو ځکه چې معاونت وظیفه چې عسر ده که کلان ده په داره باندې مځکه شي چې که نه اول مځکه نه وي به مځکه به نه جوړه کې دا چکار لګوي دی به سره یې به ته به کسې که نه چشتن ته به نه کسې که کلنګي به پړه کوي به دا کلان ده او که په یو شي به پړه کوي به دا عسر ده وليس المجوسي في دارشن او کچېره کېر وې سړي که نه او په کېر شي نه نه مې ویله کې کړي دي که نه او نه ته په مجوسی باندې د پکې چې سوي پاشه سره نشته لکه مسلمان پکې چې سره نشته درنګ مجوسی کنه پکې سره نشته لأن عمر جعل مساكن عفوا عمر فاروق صاحب کنه کرینا معاف کړی وی چې کله عراق فتح شو او په عراق کې کنه کفار وی کنه بیا دې کچ کله جزیه مزیه لګیدل کنه کنه دا پټوار عمر فاروق صاحب د وخت نه راوښول کنه ای وخت نه د کاچ راون شو کنه د مزکه کاچ کړي کنه ای چې ستنه پر مې باندې ځکه سم جربه مزکه دو د چا دو کنه په کاپ یې دو په جرای خوري کنه کوم زری کښت کاری ده کنه ای وخت نه پټواري سو راون شو کنه اخیر ټول معاف کړی وی کنه چې کافي کنه کا کافي کړه دا کوم سموري کړه دا په دې سره زکوت سره نه پښه کلاو سره پښه وسرتا و ان جرا بستانن او کما جوسی د کیر نه بو جوړ کړو فتعين خراج نه خراج متعين شو وهو عقوبة د خراج لا يسزوتو تعلق مكان بحاله هذا حال سره عليه كدو ذكا چې دای سمي دا کافر ده وعلى قياس قول ما يجب الوشو في المال وشي اسابي نسبه څخه خبر اندر ولې کنه چې اول دا کېر وو اس وظیفه نو په شي کنه بوګي ور جو کو مجوسي او په عشي به پړه کوي صدا په شروع شي کنه خو چې دې په خبره په قياس په دې پاسه ور کېس کوي دا کنه بیا په دې شو شو وجب شي په یبه وشي پنا کوي کنه الا ان محمد وصل وحدنا خو محمد یو وصل پر کوي کنه او په لر دې به سب کنه دعا او صلاه دي کنه ابه ډبل وصل پر کوي او واجه مخ ته رسول الله زکه چې کنه ازاد بدلول نه دا غزه رغه څوکاله چې وسه په بدل کنه وی دا وسه زکه چې به وصل دي کنه هو ذات نه بدل وسه ما بدلوا وسه بدل کړه چې دواګین دی و محمد صاحب یې کړه چې جون کې یو خو یې بیرته کسه کنه وظیفه نه بدلېږي دا یې به کنه وغوښي دي نه چې ستانې کا کنه ذمي دا کنه دا به اوس پرې کوي ثم الماء شي دا روشي کې چې کلنګي مزکه به چاته ویل شي غسري مزکه چاته ویل شي غسري مزکه دا غو کنه یو خو د عرب ملکینا د حجاز رکا د یمن نه وسه د شام رسه يمن اوس د شام رسې کنه دا ټول هم زکه عسری دو د عربي حمل کا اوس به پکوي بل هغه هم زکه کنه چې مسلمان په یو تر مده قبضه وکړو جهاد مو وکړو بیا بادشاہ کنه مخ مسلمان خلیفہ به سمه ته تقسیم یا کو غنی ملتا دا عسری دو او بل دا غدو چې بنجر زکه دو غرینا دی کنه بنجر زکه دو کنه ا چا نه وکنه خو بدسانه دي جزات وستو چې دا مزکه خدا بدوت وي چې ابو ده کنه مسلمان وي دا مزکه دا ابو ده کړه کنه و یې بعد کا وشي به پاتې پړه کوله کنه دا وشي دو بلې ا مسلمان هغه مزکه کنه چې برمه به پړه کېږي پچینه پړه کېږي کنه چینی نه دي کنه پرزی نه دي پاپړه کېږي کنه بیا دا کنه وشي دو نه دا وشي وته ویل شي یا مسلمان د مسلمان نه مکره مزکا وکړه دا وشي دو او خرجي مزکا ته ویل شي امه سره مزکا او د عراق مزکا امه سره مزکا د ټوله خرجي دو مسلمان یو وطن وری ولو کنه یا کفار نه هم ځکه یې کنه کفار ته بیا هې ولا کړ پرې شو کنه په دې کلام مقرر کړو کنه د کلام په دوا قسم د خراج یو خراج موظف ته یو خراج مقسمه ده خراج موضوب داغه دا کنه چې په ویوسا باندې یا په جریب باندې کنه اکلا مقرر شو کنه چې دوه لسی په ویوسا برو کوي یا کنه ری پیدو یا کنه خپل مقرر داغه او یو خراج مقسمه ده او ته کې چې دا پاسه په باندې کرا کنه درې ما حساب پاسه موتر کې دوه سی به توي مثلا یعنی پاسه تو دا نیمه موده کنه ته خراج مقسمه وته ویل شي چا وطن د کفار نه ونیول شي خو کفار نه ونخلی کنه ستر سره مدربینه دا یې به عشري دي مسلمان چې په دې مځکه په یې به بل پړ کوي کنه او مسلمان به دا کنه وشر سي والماء الخرجي خرجي به کلنګي به الانهار التي تشق العجم دا یې به ما یو کوم ځکه نه خرجي مځکه کنه خرجي مځکه خو هغه دوی چې یا مکنه د کفار نه ونی ولا کفار ته پرې شولا په خراج مقرر کړ کنه یا کنه په کې مې کړم ځکه چې په دې دریوه پړه کې دي ابي یو شپ کې مسمون جیحون دا دریوب ده انځري وی کچره دې بس دریوب ده بس مزار ته ورشي چې مشته مزار به لیکنه اسلامي نوم دې تاریخ نوم کنه بلخ ته دا مزار کنه دا دې شیاوي نوم دا شیاوي دا نوم پر څه اځي کا زیرات ته اسخي څه زیرات کې به لیکنه هې دې وجنه تسمیه کول به اسم الجز ده کنه ټول وطن مزار به لیکنه بخت د مسئله اسلامي نوم یې کنه بخت دا ولایات ته کنه ټول یو بلخ یو سر ولایات ته یو سر سبادو کنه او دا مزار په شکل دا یې سنټر دا مرکزي دا لکه کنه باندې کسا یا مرم صاحب زور کسا کنه دا لکه نیر به یوږي دې شمال طرف ته کنه بالکل شمال طرف ته خیر سرحد ده ا مزار نه 40 کیلومتر باندې کنه خیرتان شهر ده خیرتان بالکل دې کنه جې خو په دغه په وړه باندې ده ا دې نه بعد به پول ده په دې دریبو باندې کنه پولی دوستی وته ویل شي دا روز جوړ کړه دا یې زه شاپ ټیم شو کنه ستر سړک ته بيدا د ګاډي ولاده او په سره ریل پټیا په شوړه دو کنه هغه بیمینه کنه پوسه جوړ شوې ده که چشمه پاتې ده پوسه بیمینه جوړ شوې ده په شکل ډېر په جیب انداز باندې جوړ ده ستر په کپا په طرف ته بیا ترموز سره ده کنه په په غوړه باندې ا ترموز چوړې ده په غوړه باندې کنه ترموز به زور لیدل شي کنه وتا لیدل شي دا غر سیخ لوړ بیا لوړ ده که نه مې تر موږ لاس یو بخاري تل شو دا یری تشکن ته په روس باندې وتله ده که نه چې دا بیا یورپ تل شو ده که نه است دا افغان امریکا لګیا دو د کیم کیل چې دا په د افغانستان باندې د کیمه تماشا جوړ کړو دا لکه په مزار شاډه جوړوي د امریکې چې کوم منصبې دي کنه بازار شي جوړوي فوجي اډه او یو په پاکستان شي جوړوي کنه په چترال شي او یو جوړوي کنه یو مسبای د کچ په کشمیر کې جوړ شي کنه دا درې ځای باندې کچري فوجي اډې جوړ کو دا کشمیر چې سمره جنگ لګیا دا نه سړې جن حل کې دا مسله ټول د امریکای په لور شي دو کنه چترال شي هغه خانیون وخت دی کنه هغه خان له فرقه دې کډیر زیر کنه لګیا دا د امریکای په شنو ته حساب کنه حاصله دو کنه بلکې اس وکړه هغه مزکه واقعا چې څوک چې مزکه امریکې کړی دوه ماته ملاو نو او په بده بار بدل د اته سکار شو کله کنه او کتو خبره شوی کنه برینا بل بریا کنه ا مزاح کې مزاح شکل احتجاج شو ده ا قران چې سودا خلک دې کله لګیا دي کنه جلوسینه وبوسی بیا مزاح کې مطالبه شدا مطالبه وکړه چې په کنه امریکا د اوزي و دایمي اډه د نشوي ته ملاو کېدل کنه همیشه اډه ده کنه حکومت نکوي کنه امریکا چې درونه ده ا مقصود حاصل دا داس نه کچ دا تس تس یو پرې کنه ما دا سره شوی دو کنه فوجي اډا به ورکوي کرزایو پکې په مزار شي دا د مش پاکستان دی ایسای سره کنه هغه پښنګوي وا ورنه چې کاتلا کنه هغه پښنګوي وا چې دا د دې پرشي داري کډري اډې جوړېږي دا چې ونسي کنه به د ټوله اشیا باندې قبضار ولا په درې ځای به جوړ شي ون سره تجارتي لار دا غدو کنه ابو زبیر سره سوتلی دو کنه په دې لیار باندې کړه ټول تجارت بیا ټول د خزانه نه مال مال دا وسه ایشي ولا ملکین دي تاجکستان دا ازبکستان دا کنه قزاقستان دا په دې ټول دنیا شي کنه چې کوم ذخیره په حال باندې کنه ابود ملکین دا غدي په دې باندې قبضه کو کنه دا به په لور شروع شي کنه او چین مخنیوي به وشي چین به ورتام کو کنه چین ډیر په تیزی باندې روان ده کنه اقتصادي طریقې په دې په تیزی روانه ده نه خطر دی وته کیسه مې ته وکړه کنه او دا دواړه کنه به په یولي باندې کنه خوارزم ترسي کنه په خوارزم شي یولي کنه دواړه سره ګرګډېږي د جلا دا فرات ته د جلا کنه په فرات دغه په عراق شي دي او شي په بودا بودا شي دي لأن امام چې دا وسري دي لأنه لا يحميها عدو ځکه چې کنه سيكا يدك نهريك الحمايات نكو نيش غيري كنا دا قدرتی نهری نه دی و همیشه ډاک ټک به یوږي مشته چې کوم دی خو مشته چې وچه وی کنه او دا همیشه ډاک به یوږي کله به حال لکه درې بنا دا درې بین د نهری نه دی و حرجون عند ابي صبر رحمه الله چې نه دا کلنګی دی دا نهری نه دی د بچونه په قبضه شي وی اول دوته کافر وی مسلمان پرو د درې بنا ونونی ول کنه لانها يتخذ لها كنافير من سپون ځکه چې جوړېږي په دې باندې پلینا کنه د کشتۍ پلینا جوړېږي که شته په مونږ ولا کوي کنه که شته په نه سره سره مونږ کنه په سره سره په شي که شته نه په مونږ جوړ دي کنه په مونږ کنه خلک په شي پیرا کړی جوړ پیږي کنه بلکې کنه سایکولي را مړ کنه موټر سایکل په مونږ پروي کنه په کې شي پلی بونه نه په دې باندې پلنه جوړېږي دا په قبضه شول وهذا يدن عليها دا قبضه دو کنه په دې زهره بونه اول کافر قبضه واسمه سونه قبضه وروله وفي ارض السبيه والمراه تغلبينه ما في ارض رجل کچره کلنګي وه به دبه نه پر کوي ځکه چې کله تذهیب اصول خجل شو په تذهیب ته صدقه باندې نه په تذهیب کنه دون مؤنت المخزه نه کنه په خالص ته ون باندې خراج خالص مؤنت ته پښ وکړه اوس رښتا نه کا کلنګي مزکه وا به نه په دبل کېږي کنه هو کچره او شي مزکه وا دګین منو خسر شي ثم على السبي والمرأة إذا كان من المسلمين الوشو المسلمون كوريكي مزكا شيء ا مسلمان په شری په ملک شو شر شتا فیوزف ذالک دارنګ دی پوری کې به ابه ډبل کړي اذا كان منهم اواتي چې شان کړي دی نبی داسن کایو د ارشد کن ساری بن نبی وليس في عين الكيره والنفط في ارض العشر شيء او نشته ده کنه په چینا دی رندرنې شي یا د پټرول شي چې په مځکه او شیشو ایسه شار نشته کیر یا کار به دا کیا به نافی کړه چې سمرا کنه څنګه دا کیا دې کنه ا دې کا با کنه خراج پر کوي اگر کا دې چینه سرشته خو دې کنه دغه نه پر کوي پس په چې نه دا مطلب ده چې دا کیما غوړه پوت دو کنه ا کی څنګه غوړه پر شل چې چا خو نشي کړل چې کنه کرے به خو کنه کیا یې انګری کنه دا سمرا غوړه چې بتی دې پر شل دې به کلام پر کوي اذا كان حريمها صالحا لذاتي چا کنه غوړه کړه کړه دې کبه لوي